جوازي دی بل حق کې وجودي دی کله چې قرینه موجوده وي نو بیا عامل ناسبه د حال حذف کول جایز دی مثال په تور باندې یو سره تا نه پوښتنه کوي کیف جئتا څنګه راغلی لکه څه ورته وای راکبا څه ورته وای جواب ورته دا ورته چې راکبا او دا راکبا قال واکې شوی او دې ته چې کوم فعل نه صبر کړی ورته دا هغه چې دا لکه حذف شوی دی څه په تفسیر د عبارت کې څنګه کا چې اتورا کې باندې او کنه د تچی چې دا لکه دا د سوال سوال د سائل دی د چې د تاسو کیف کې تاسو څنګه راغلي او جواب تا ورته راکې بس نو قاعده ده چې المسفل المذکور في السؤال كالمعاد في الجواب هغه فعل چې په سوال کې ذکر شوی دی دا چې د رقم عادي په چا کې جواب یا فل مثال د سبعنا راشدن وما هدیه یو سړی په سفر باندې روان دی او ته هغه د پاره چې دعا وایي ته ورته وایي راشدا و مهدیا راشدا و مهدیا مطلب دا دی چې ته لاړ شي ته چې لار باندې لاړ شي خپل مطلب او مقصد ته باندې شي ورسي راشدا حال جاء زيد راكبا راغی دا زيد حالتون د دې کې دې چې دا سورې د دې او حال په سیکل باندې چې دا حال یې دی مستقله د دانه د شمار سره په سیکل باندې سوري دي ويجب في المؤكد او کدا حال حال مؤكدوي یا دا عامل حذف کول چې دې لکه واجب دی نو په حال مستقله کې جائز او په حال مؤکده کې چې نه راکړ واجب دی حال مؤکده څه چې انفکاک د حال د ذوالحال نه کې دا حال د ذوالحال نه کېږي عامه په دې کې چې لکه او حقه حق د داله چې د حالکو د دې باندې پتا باندې با شفقت او مهرباني کوونکی وي دا عطفان د دې او خپل په دې لپاره حاضر شوی دی دا نو حال واقع شوی دی او دا د خپل حاضر شوی دی په حال کې مشوبي سره ذکر دا عطفیت چې اوسې کنه دا همیشه د پلان سره لازمي دا پلان جدا کیږي او تقع عطوفا دغه معنا د پاره چې واقع شوه درکا تاکید واقع شوه دغه معنا د پاره تاکید واقع شوه نو د تدابیر حذف شوه دی په حسب وجود دي سره نو خلاصه دا شوه کدا حال مؤکده نو بیا دا فعل حذف کیږي وجوبي دا حال مستقله دا فعل حذف کیږي واسفي وشرطها او شرط وجود د عهد د عامل مؤکد هغه ده ان تكون كده حال بوي مقرره اي مؤكده تاكيد لمضمون جمله لپاره د مفهوم د جملې مضمون په معنا د مفهوم د جملې سره دا چې جمله چې دا جمله به چې ویل کا اسمه او دا تاسو کا چې دا تاکید د څه لپاره د مخکې جملې لپاره چې کومه جمله ده دې شو کې چې ځای نه ابهام دی هر هغه لفظ چې راغی دا ابهام ختم کوي د خلک چې وایي انه الکا ورپسې چې راغی درهمن ما سره چې شي لکه دې درهم دي نو دا سره سونه مبهم مميز او درهمن دې لپاره چې شي نو یا خو بنا ابهام په عدد کې دې ته مفرد مختلف شي چې عددي بیا خو په قوت کې چې شی به جلکا لکه څه وایي چې عندي رسلاني عندي رسلاني ثمنا ما سره لکه چې شی نه لکه ورسلا او دو کیلو چې نه لکه وړي او دا رسلاني په دو کیلو کې مسموعه ته ما سره دو کیلو دي دا دو کیلو بتا سره چې نه لکه یدا کله کله رفع د ابهام کې د مفرد غیر مختاری نه لکه ته وایې عندي خاتم ما سره پته ده الک دا پته به دي دي ذهبا نصرو زرو ده حدیدا دا وصف نه ده